الرحمن الرحیم سورت انفال مدنی ده مصحف کې اتم په نزول کې 88 پس د سوره بقره نه نازل ده داوود دی سورت القتال فی سبیل الله دا الله پلار کې جهاد کول رب د دې سورت مخ کې سره مخ کې سوراتونو کې مسله د توحید په ادله او عقلی او نقلی او وحی او ثابت کړه نو ذل امر بالقتال چی د دی په اشاعت کی کوم خلک رکاوټ جوړیږی نو جهاد وسره وکړی بله وجه مخکی صورت کی امر په اتباع د قران کړو او په استماع د قران چې قران ویل کیږي وګ وته کې د اتباع وکړي نو دلته حال بیانې د مؤمنانو په وخت د استماع القرآن کې دوی میات کې برایش مؤمنان چې کله قرآن اوري نو قرآن په وخت اورېدو وخت کې څه حالت حالت وګوره ابرست دوی میات کې راشي اسینو ډېرې وجي حاصل د صورت صورت کې بیان د قتال فی سبیل الله د جهاد بیان او د جهاد د پاره دو خبرې په دې صورت کې چلای یو القتال فی سبیل الله دا الله پلار کې جهاد کول نو د قتال فی سبیل الله د پاره دیارلس قوانین بیانوي دیارلس قوانین دیارلس قوانین د جهاد چې جهاد په دې دیارلس قوانینو کوي ابرایش په دې دیارلسو کې بیا س قوانین د میدان جهاد دي و او شپږ د امیر جهاد دي چې کوم امیر دې د جهاد او په دې طریقه جهاد کوي دویم په دې صورت کې الانفال لله والرسول کمال غنیمت چې جهاد کې لاس ترایش دغه تقسیم به څنګه کوي به تقسیم به د الله او د الله د رسول د وینا مطابق نو داغه دیار لس علتونه بیانې دیار لس دیار لس وجه بیانې چې دا غنیمت با ولې د الله د خودلې شوی طریقې مطابق تقسیمی او موږ په کې خپل طریقه نه استعمالو نو دا د صورت بس حاصل نه اول دغه د انفال بیان کړي یسالونک د پوس کې استانه ان الانفال په بار د انفالو کې دریشي نه دي یو د غنیمت دویم د انفال او دریم دی مالفه مال غنیمت هغه ته وای چې په جهاد سره حاصل شي جنگ د کو د کافر نه په جنگ کې ملو شي مال فیس ته وای بغیر جنګه لاسته راشي سورت حشر کې به راځي منه جنګ ونشي خو کافر مال ورکی ټیکس ورکی وغیره دام مال فیل بغیر جنگ لاسته راتلل او دریم دی انفال انفال ویل کیږي هغه مال ته چې به تور انعام امیر ورکی مجاهد مثلا مجاهدین ته وای الکه دغه پلان کې مورچه چې چا فتح کړه نو دل به د غنیمت نه علاوه دومره دون ورکوم به تور انعام نو دغه ته انفال وای خودل ته د انفال نه مراد هم دغه غنیمت ته یسالونک عن الانفال تپوس کئ استانه په بار د انفالو کې قل ورته پیغمبر الانفال لله والرسول غنیمتونه په اختیار د الله کې دي ور رسول او د پیغمبر د طریقې مطابق به تقسیمیږي اختیار د الله دی او پیغمبر چې څنګه تقسیم کړي غسی به تقسیمي د حدیث کې راځي انما انا قاسم والله يعطي ورکون کې الله دی او تقسیمون کې زم نو انفال لله په اختیار د الله کې دی ور رسول او پیغمبر به تقسیمای او چې اوسو اوامر دي مؤمنانو ته مجاهدینو جهاد کوي نو د یو درو خبرو خیال ساته یو وتق الله د الله نو یریږي ایمان درست کې دیم واسیو ذات بینکم اسلو کې پخپل کورنۍ کې خپل منځ کې اخلاص پیدا کې من او دریم واطیع الله ورسوله تابعداري د الله او د الله د رسولو کې اطاعت الامیر نو جهاد کې دا درې خبرې ضروری دي ایمان عقیده درست اخلاص او دریم اطاعت د امیر ان کنتم مؤمنین کچریه مؤمنان د مؤمنانو صفات بیانې انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان کامل خلق دي اذا ذکر الله کله چې یاد کړي شینوم د الله وجلت قلوبهم نور پیږي او یریږي زړونه و اذا تلیت کله چې لوستل شي علیم بدی باندې آیاتو آیاتونه د الله د الله آیاتونه بیانېږي قران نو زادتم ایمانا زیاتې دوی لر ایمان او علی ربهم بخل ربانی توکلون او باور او اعتمادم کوي نو قران سره ایمان زیاتی من اثر د ایمان قران اوري ایمان نور مضبوط شي الذین او دا مؤمنان هغه خلق دی یقیمون الصلاة پابندی د مانځ کوي و مما او دا غسن رزقناهم چې مولا ورکړي دی ينفقون خرج کوي پنځه صفات بیان اولائک دا کسان هم المؤمنون حقا دا رښتینی مؤمنان دي لهم دي لپاره درجات او درجی دي در ربهم پنې ضرب د دیو مغفرت او مغفرت ته ورزق کریم او رزق عزت من کما اخرجک ربک من بیتک دا علتونه بیانوي چې انفال به د الله په اختیار کې او د رسول د تقسیم مطابق به تقسیمیږي دا ولی وای کما اخرجک ربک من بیتک لکه څنګه چې دا اختیار د الله کما اخرجک لکه څنګه چې تو وست پیغمبر من ربک استرب من بیتک د خپل کور نه بل حق په حق د جهاد د پاره دا غبدر ته اشاره کوي په بدر کې چې کله نبی علی السلام د کور نه وروت او جهاد له روان شو وګوره دا ستا د کور نه راایستل او جهاد له بوتلل چه څنګه د الله اختیار وو نو دغه رنګ د انفالو تقسیم به هم د الله اختیار وی وان بشکا فریقون یو ډله من المؤمنین د مؤمنانو نه لکارهونا طبعا بدګنون کیو او را سره اسباب نشتا بغیر اسباب څنګه جنگو او یو جادلون کا باسه کو تا سره فل حق په دې کار د جنگ کې بعد ما پس د هغې نه تبین چې دوی ته خبره ښکاره شوه چې جهاد دی، کانما ګویا کې ته وې یساقون الی الموت، دوی راخپلي شو، بوتلل شو مرګ ته، وهم ینظرون او دوی ورته ګوري، داسې حالت باوجود الله اختیار و جنګ له بوتلې ورنه تاسو خو زړه نه و په جنګ. واذ یعدکم الله احدی الطائفتین دا بل علت بیانوي د انفالو چې د انفالو اختیار به د الله وي لکه وګوره دوه ډلې وي مخکې په سورته بقره کې واقع ویلو یو ډله د ابو سفیان او قافله چې د تجارت مال وسره ور روانه و نبی علیہ السلام صحابه سره پسی وتی او بل ډله د ابو سفیان د ډلې د پاره تعاون د پاره راغلی و ډله د ابو جهل ام مسلحو نو د دواړو ډلو کې الله وی یوې ډلې سره به مخامخ کوم خو د دواړو کې چې کومه ډلې سره مخامخ شوي الله به در لفي فتح درکې نو اصحاب کرام وی یره دا د ابو سفیان دا ډله خدا زکه بغیر وسلی دی او مال او دولت او مسره دی کار آسان دی خو الله وی زما دا خوخه وا چې هغه ابو جهل والا سره مخامخ کړي پرې د چې جنگ وشي او د کافر زور مات شي نو څنګه چې د اختیار د الله چې تاسو زړه خدا غوسته چې د ابو سفیان ډلې سره مقابله راشي خو الله د ابو جهل هغه سره مخامخ کړي د اختیار چې څنګه د الله او د مال غنیمت تقسیم اختیار هم د الله دی وای زیادکم الله کله چې وعده کړی وتا او سره الله احد طائفتین یو دا غدوړ ډلونه چې د دوړ ډلو کې بیا وا ان هدا ډله لکم تاسو مقابل کې راځي وتودون او تاسو خوخولا چې ان غیر ذات شوک غیر ذات شوکته غیر اصله والا ذات شوکا شوکا اصل کې ازغی ته وی ازغه مراد دل تاسلات غیر اصله والا دی تکونو لکم تاسو مقابل شي تاسو زړه دا وستل چې د ابو سفیان دا ډله خدا اصله هم وسره نشته ويريد الله اراده د الله وا يحق الحق چې ثابت کی حق به کلماتي په خپل حکم د جهاد ويقتو پری کی دابر الکافرین مون د کافرانو الله مقصد دو چې د دې اصلي والا سره مقابله وشي نو اصلي والا سره الله به فتح درکې د کافر بنیاد بوزي او یا کسانی مرداران شو او یا جیل کې رالل الله خدغه مقصد لو حق الحق دې د پاره چې ثابت شي حق او یبتل الباطل او روان کی الله باطل ولو کره المجرمون اگر که بد غنی مجرمانه اذ تستغیثون ربکم بل علت بل وجه په میدان جهاد کې کله چې صفونه درېدل بدر کې نو کافر ډیرو مسلمانان لګ دوی 313 دي او یې زر کس دي تقریبا جنگ کې صفونه چودرې دل مؤمنان خفو چې دا هم لګیو اصله هم نشتا اما صلاح راغلی او بل دا افام پیلو شوا چې زر کسان یا درې زر کسان یا پنځه زر کسان د مکی والا د امداد د پاره نور را روان دي نو دغه ټیم کې نبی علی السلام صحابه پریشان شو نبی علی السلام د پاره صحابه یو چبوتره جوړ کړي و سفرګه غونډه په هغه کی نبی علیه السلام ولاړ الله ته دعا شروع کړه او الله ته ډیر وجړل وی اللهم انت اهلک هاذه لصابه لم توبد ابدا الله کدا ورکور ته غونټه ټولګه وډلا سباله په میدان د دې بدر کې ناکام شو سکست خوري نو بیا وستاړو عبادت نور دنیا کې ونشي ځکه د اخیری امت ته چې دی ختم شي خو بس به عبادت او د الله دین کوون کې بسو کی قبول کړو ستاسو فریاد او وی وی انی ممدکم زده سره امداد کوم به الف من الملائکه پزرو فرشتو مردفین یو بل پسی پر لپسی راتلون کی ډله ډله وما جعله الله نو دا زر راغلی وی یا درې زره یا پینځه زره وینا دا صرف یو خوشخبری وا راغلی دی خو دغه خاص تعداد نه وما جعله الله نه دی وګرځول الله دی وعده لره الا بشرا مگر زیره ولتطمئن نبی او دې د بار چې مطمئن شي بده سره قلوبکم سوزرونه ومن نصرنا فتح او غلبه الا من عند الله مگر د الله تر طرفه ده ان الله بشک الله عزیز زورور او حکیم حکمت والا دی یذ یغشیکم الناس سلورم ملت یو بلی واقع ته اشاره دغه ټیم کې صحابه کرام پریشان وو چې مولګي او ډیر دي بل ما وو سورته آل عمران کې ویلو دوبو مسلم وا وب مکی والا قبضه کړی وي او دوی ته وب نه وي دا مسلم و ضرورتو نو الله پاک پاساوه کرام خوب راوس جوټا خو مو جوټه چراله نو دا ټول بس خوبوال جوټه شو چې پاسې دل دغه غم او پریشانی لري شوی و او دویم د شپې باران شو دوه هغه کمیم ختم شو کند ډک شو دوی طرف ته مو پیدا شو یو غشی کوم الناس کله چې پټکتا سولرا پر کاله او جوټه امنتن د امن من خدای الله د طرف نه وینزل علیکم راوی لګ بتا سو من سماع د برن ماونو به لطاهرکم بی دی د پاره چې پاک کی تاسو په دی او د سو غسل پیو کې او یو زبان کوم لري کی تاسو نه رس شیطان وسوسه د شیطان د بازو د شپې جنابت شیو ولی یربت علی قلوبکم او مضبوطوالی راولی ستاسو پزړونو کې په دې طهارت سره او یثبت به الاقدام او مضبوط کی په دې باندې ستاسو قدمونه ځکه شګونه چې باران به وشو نظم کا کلک شو اذ یوحی ربک الی الملائکه دا بل علت وګور فرشتي مې را لېګلې وي ستاسو د تعاون د پاره څنګه چې د اختیار زماو مدارنګ مالی غنیمت تقسیم اختیار هم زما دی اذ وحی ربک کله چې وحی کړو ساره بل الملائک د فرشتو ته چې انی ما کوم زدا سرم فثبت الذین امنو کلک کې مؤمنان په جنگ کې وسر مرګري شي سول کی زر چې الله وی زبا غرزم فی قلوب الذین کفروا فزنو د کافرو کې روب روب فزربونو وخه فوق الاناق دا کافر د سټ په ګاندې باندې پښتو کې ودا معنی سټ ګاندې پیژنه پښتو دل نه دی میدان جنگ کې به پنه خپکیږي ها میدان دعوت کې په خپشه دا جدا جدا میدانونه دي بعضی سړی بدینه پویږي نو ګډ وډ کی کا څوک د میدان جهاد نه میدان دعوت جوړ کی او څوک د میدان دعوت نه میدان جهاد جوړ کی دواړه غلط کوي هر ځای خپل میدان دی میدان دعوت کې کافر بارکه زړه کې داغه باندې دا ترس راول چې جنت ته لاړ شي تدائی کنه او چې کله هغه مقابله شروع کینو بیا به رحم نی بیا به وی د شټ په ګاندې وي د جهنم ته ورزول غواړي مقابله کوي ذالک دا سزا بیانوم د دی وجه شاق الله ورسولا دوی خلاف کړي د الله او د الله د رسول نو دغه سزا ده څوک چې د الله او د الله رسول مقابله کوي و من یشاق الله ورسوله څوک چې خلاف د الله او د الله د رسول کوي فین الله بشک الله شدید العقاب سخور کون کې عذاب ده ذالکم دارن کافر ته وای دارن بی تاسو فذوقوه نو سکه دا عذاب دنیا کې دنیا کې خمدا سزا ده چې دا مسلمان پلاسم الله وجنی وان للکافرین او بشک کافر د پار عذاب النار عذاب د اور د اخرت کې اخرت کې بیا جهنم ده یا ایه الذین امنوا سرا د میدان جهاد دپاره قوانین بیانوي جهاد به کوی خو میدان جهاد کې به په کومو اصولو جهاد کوی نو یو اووه اصول ښیي د میدان جهاد دپاره اووه او شپږ به وروسته راشي دپاره د امیر جهاد اول قانون د میدان جهاد دا دی چې کله جهاد میدان ته ودرېدی او کوش وی نو بیا به جنګ په بهادرۍ او شجاعت کوی په شا به ګوزار نه خورې، په شا به نه تښتې. دا اصول دی. که په شا وتښتېدې، بزدلي دې وکړه، نو د الله په غضب اخته شوې، لعنتي شوې. دا ګناه کبیره ده. حدیث کې راځي، د مشکات هغې کې هم راځي، د کبایرو په باب کې، چې کبایر کوم کوم دي؟ نو کبایر نبي علیه السلام شمېرلي دي. نو په هغه کبایرو کې یو دا ښوولې. چې میدان جنگ نه پشا تیخت کول دا ګناه کبیره ده یا ایو الذین امنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې مخامخ شې کافر سره زخفن په جنگ کې پګړه کې نو فلا تولوم الادبار مگر زوی دوی ته شاګانې پشا به گزار نو خورې منډه بنوي پشا بنځي ومن یولهم سوک چې وګرځي کافر وتا یوم یزن په دغه ورځ باندې دوبره خپل شا یعنی په شاو تختی د امانس کې پرېګره فقط با پس یقینا د اخته شو به غضبن په غضب من الله د الله د طرفه و ما واو جهنم زه جهنم ده و به سل مرسویر او ډیر بس زه د ورتلو ده که په شاو تختی نو په غضب اخته شو جهنم به زی ګناه کبیره ده ها الا متحرفا لقتال او متحيزا الي فئه البته دوه صورته داسي دي که په دې کې په شا تښتي نو په دې باندې بیا ګناهګار نه دی او دا تښته ني حقیقت کې دا د جنګ د پاره چالي او چلي هغه دا کله کله داسي کی چې یو سړی کافران دوکه کوي په خو به د توري جنگو کافر به دوکه کاو نو داسې با کافر به ولید چې دا خو غنه کې ولاړ دی نو کو غنه کې به گزار کوم نو نور مرګري په ما گزار کوي نو دې بدا تور داسې را لاندې کړه ځوړند وای دي ته به خدای چې گویا کې زه خو نور جنگ نکوم میدان نه روان شوم نو یو کافر به ځان پسېک چې زه دې خو بې خبره شاته نه وبي گزارو کنده به ورته داسې په یو سترګه شاته کتل او چې کله به دې ډلې نه جدا ک لري به ته بوته نو بس یک دم به تراتو شو بس شټ به تیو دي ته وای متحرفا للقتال دا وتل خیر دی ولی دا خو مقصد وتل نه دی کن کافر لچل جوړو وای دا جایز دی الا خیر دی متحرفا چې چل او هنر کوونکی لقتال د جنگ د پاره خیر نو ایدام خیر دی مرګرو لزان رسول او متحیزن یا پناه غستون کی وی لافیتن خپل ډلې ته خیر او کدا سینی نو کافر نه میدان نه تخت کول په بوزدله او میدان پر غسل دا ګناه کبیره ده نو دا په جنگ کې بنیادی خبره ځکه چې کم خلک میدان پریدي شکست خوري الله وی میدانونه باندې پرې دغه وجه ده چې د مسلمان جنګ کامیاب دی د مسلمان د مجاهدینو ولې هغه دا سبق یې ذکرې ای په شا گزار نه خوري اچ میدان ته گزیږي په دې شوق گزیږي چې دغه ته شهادت ته نسوک د مرګ پنیا زی هغه به تخت نه کوي او یې مړ کېګم یا به دې مړ کوم یا بزان دغه نیت دویم په دنیا کې ما د یو مجاهد نوریدل اوی چې دویم روسیانو حرامیانو کې دا کارو او مجاهد هم روس کې جنگي دل او خلاف هم د امریکای اوی چې مونږ روس سره جنگ کړو او امریکایانو سره کو نو دی هغه کې فرق دار چې دی باندې ډزو کې کنه نو د خر غونته لمباري شو دونه بوزدل به بوزدل قوم ولی حرمونی دی ټول کنه حرمونی راغون کړي نو بزدل خلک دی او روسیانو ارامیانو کی دا کارو چه هغه سره با جنگیدین وی په مخ به سره جنگیده راته به در باندې وی گزار به پیو کو ګولای باندې وو لګید خو بیا بم نه پریوت لګیا وو سو بوري چې به ختم شوه نه کی دا کارو زکه روس لوی دنیا قبضه کړي و دا ټول ممالک نو د مسلمان لپاره دا هدایت چې دی په جنگ کې تخت نه کوي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم دا بل علت دا انفالو دا قوانین او علتونه اوس شریک چلی زبو سره ور سره وایم بل علت دا ده وګوره الله وی میدان کې مکافر اوال ستاسو اختیار کې نه و موال نو دا کافر په میدان کې وخل زما په اختیار څنګه چې دا زما اختیار نو دارنګ که مالی غنیمت دی میدان کې اسیر شی بم زما اختیاری د دې قانون مطابق به تقسیمی فلم تقتلوم تاسو نو وجلی دا کافر په خپل اختیار ولکن الله قتلهم لیکن حقیقت کې الله وجلیو دا خو الله په حکم وجلی شو اوس دا آیات لګ مشکل له ترجمه ته ګوره وما رميت، پيغمبر ته ايشتل نو کړي، اذ رميت، کله چي دي ايشتل کول، ولکن الله رمي، ليکن الله حقيقت کي ايشتل کړي وو. وګوره يو ځل اثبات ته بل ځل نفي ده. ما رميت، ته ايشتل نو کړي، اذ رميت، کله چي دي ايشتل کول، نو چي ايشتل کول نو به څنګه نو کړي، ايشتل چي دي کول نو يې تا نو کړي، ولي نو کړي؟ اصل کي دا نفی دا انتها دا فعل دا او اثبات د ابتدا د فعل دا ایدا چې قران کې فعل یوي خو یو د فعل ابتدایي بل انتهایی نه یو نفي کې او د بل اثبات کې ټکرو بګی نشته تضاد اصل ترجمه دا سیو خبر اصل داوا کله چې بدر کې نبی علی السلام مدره نو زمکه نه یو موټی شکر आवाज او د کافرو طرف ته داسي وشت په هغوی باندې د کافرو سترګو کې بس شګې ورسېدې، بیا هغوی جنګ سم نه شو کولی، نو هغې واقعې ته اشاره کوي، پېغمبره! تا چې کله په لاس کې شګې راواغستې او کافرو طرف ته دې ایشتلې که نه، نو ایشتلې خو تا وې، خو رسولې تا نه وې، د کافرو سترګو ته مه ورسوه. نوس ترجمه به دای، وما رميت، پېغمبره! تا رسولې نه وې هغه شګې، رمي دلته په معنی د رسولو. هغه انتها یادای وما رمیت تا رسول نوې دا شګي از رمیت کله چې تا د لاس نه اشته یعنی اشتل تا کړیو ولکن الله رما لیکن حقیقت کې الله ور رسول وی ډېر فاصله وا د موټي په اشتو سره نه رسیدي الله یې مو رسول ستر و تورس دا معجزه و د پیغمبر وليبلي المؤمنين او دې د پاره چې انعام کی الله دلته ابتلا په معنا د انعام انعام کی الله په مؤمنانو من خود خپل درم نه بلان حسنا انعام خيستا فتح ورکی ان الله بشک الله سميع عليم اوریدون کې پوي دي ذالکم ندارن کلکو سه کلکو سه لکه څنګه چې بدر کې وي وان الله بشک الله موهینو سپکون کې او کمزوري کون کې د کېدل کافرین چل او تدبیر د کافرانو دغه سی په دې اصول کلکی الله به فتح درکې ان تستفتو فقد جاءکم الفتح خطاب د کافر وتا کله چې ابو جهل د مکه نه راوته مکه نه چې کله راوته بیت الله ته ورغه د بیت الله غلافیونی و او وی وی اللهم انصر حب الفیاتین الله سبا له موږ میدان کې مخامخ کیږو نو په دې دوه ډلو کې د محمد ډله کې صلی الله علیه وسلم او زمون په دې ډله کې چیرته کومه خوخه یغل اغیله فتح ورکي ته ګوره دونه په دې خپل باطل دین کله کو سه خیالو چې زه په حق هم کړم دا خدای محمد نبی دین شروع کړي صلی الله علیه وسلم غلطي خبرې کوي غلطي مزه لکه اوس نه کوي دا مشرک بدعتي ځان ته په حق نه وای او موحد ته په باطل وای کنه خکلک ولاړ دقه سي ابو جهل دا سوال وکړو نو بس شکستو شو کافر او تبیا نه الله وی ولی خپه کیږي کافر دا خو تاسو دعا کړي او قبول شو الله د جزو خو خو ایله فتح ورک ان تستفتو کچری تاسو فتح غستانو فقط جاءکم الفتح یقینا فتح رالا وان تنتهو او که چېرې تاسو د جنگ نه منی شوي فو خیر لکم دا له بهتره ده کفر او جنگ پرې ده وان تعودو کو بیا جنگ لرازه نعود مونږ به بیا امداد لرازو که بیا جنگ لرازه لویزو بیا امداد کوم ولن تغنی عنکم هرگز فائدہ درنه کی تاسو استفیاتکم تاسو ډله شینس ولو کثرت اگر ک ډیری دا په ډیروالی نه ده وان الله بشک الله مع المؤمنین مؤمنانو سره ده یا الذین امنوا سره دویم قانون د میدان جهاد یو قانون داو میدان کې په پشات تیخت نه کوي دویم چې په میدان جنگ کې با اطاعت الله والرسول د الله او د الله د رسول اطاعت وکوي ځکه که میدان جنگ کې د شریعت او د الله او د الله د رسول تابعداري نه بیا فتح نه کی مجاهد به په میدان جهاد کې هم د شریعت پابندي دانا چلته وي زمړ مو خاصم مجاهدین ور سره تمات اور سره شروع کی بیا فتح نه کی شکست راشي کله کله دا سوشي مجاهدین د جهاد د ډیر فضیلتونو اوریدو د وجه کله د شریعت حدودم کله کله په مال کی پری ناغه فتح په شکستونو باندې بیا بدلی شي دا سم کوي په میدان جنگ کې هم ته د شریعت پابند دی یا ایو الذین امنوا ایمان والو اطیعوا الله ورسوله تابعداری د الله او د الله د رسولو کې په میدان جنگ کې ولا تتولوا عنه او مگر زید الله د حکم نه وانتم تسمعون تاسو قرآن منه او اوره قرآن والیه تاسو څه کوي اوس الته بي اصولي کوي بي اصولي کله وشي کنه او بي اصولي کې بیا کله کله دا سيوشي چې بیا کافر مسلمان فرق نه کوي سر ته علي سر ته کټ کوي یا کله مال او دولت جمع کول سوچ د غنیمت سوچ پې غالب شي نو بيا دې ته نه ګوري بيا ظلم زياتی هم کله وکړي نو وي داسې مه کوه ولا تکونو مه کېږئ کالذين په شان دا کسانو قالو چې هغوی وې په خوله سمعنا مونږ اورېدلې دی وهم لا يسمعون او منې نه د يهودو غوندې مه کېږئ په خوله وې تورات منو عمل پې نه کوه سنه تاسو داسې نشئ نه د قران احکام پابندي التمو کې دا قرآن به پې اورولې وو منلې وو ولو اسمعمو کو دوی ووري نو لتولو اوړي وهم مورزون او دوی مخړون کی منافقان یادی بعضی داسی دی الله وی دکی خیر نشت طلب نشتا کدی کی طلب او خیر وی نو ما پې دا قرآن اورولې وو خو دکی شتا نو اورولې فائدہ نه کی یا ایو الذین من استجیبو لله وللرسول دا دریم قانون په میدان جهاد کې با د امیر اطاعت کوي د امیر اطاعت ډیر ضروری دی امیر اطاعت ونه شي نو فتح په شکست بدلیږي او په سورت آل عمران کې ویلي وو کنه چې وګوره د امیر ونه منل شو نو په احد کې ګټل شوی جنګ په شکست بدل شو یا ایو الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا لله وللرسول حکم ومنه د الله او د الله د رسول زاداکم کله چې تاسو راغواړي لما هغه ست یوهیکم چې تاسو پای کې ژوند جهاد لدی روبلی د دین څخه خبره حدیث کې راځي د بخاری صحابي دی ابو سعید ابن معلا رضی الله عنه او ای په مانزه ولاړم نبی علیہ السلام را ته आवाज وکړ نظر کې مې وې چې دا خو موس کې ولاړې ورګه مونږ کوم بیا به ورش سلام مې واړو چې موږ مې کو نبی علیہ السلام لورالم نبی علیہ السلام را ته وې ما منعک انت تیانی دا ولی ترانه لې ما وتوی دا الله پیغمبر مانځ کې ولاړو نو نبی علیہ السلام راتوی تا دا قول نه دی اوریدلې دا الله چې ایو الذین امنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم دا الله او دا الله دا رسول به منه چې کله رته आवाज وکي نو ما ته आवाज وکړو نفلی مونږ ماته وعلم او پوښن الله بشک الله یحول بین المرء و زوج قلبه الله حائل کیږي پرده کیږي په منځ د سړی کې او زړه کې سمانه دا الله او د الله د رسول حکم چې راشي نو په اول ځل په اول وحله کې حکم منا زکه که اول ځل عملونه کې نو بیا به د توفیق واغستې شي بیا به توفیق نه ملاوي وانه بشکا دا الله چې دی له تو شرون دی الله تبارک جمع کول شي نو لله وللرسول کې اشاره امیر تعتم وو او وتقو یریګه فتنه تند عذاب نه لا تصيبن الذين چې نه برسیا کسانو د ظلمو چې ظالمان دي من کوم پتا اوس کې خاصتا یوازې سمنا د تشیل الجهاد جهاد مپرې ده که جهاد هم پرې خونو غره عذاب په ټولو راځي وعلم بشن الله بشک الله شدید العقاب سفر کون کې دا عذاب ده واذکروا اذ کنتم قلیلا اذ انتم قلیلون بشارت ده الله درباندې احسانات کړي دي نو جهاد ته پاسه دې ته موږ ورې چې لګو لګوي او الله ډیر کړی وذکرو یاد کې ځان تم قلیلن کله چې لګوي مستضعفون کمزوري وي په لرزي دنیا کې تخافون یریدا یا تخطفکم الناس چې وان بړی دل دل بکی او به تختی تاسو لره خلق د مکینا خو فاواکم الله د لزیدر ک مدینه کې و یدکم امداد سره کو بنصری په خپل امداد بدر کې ورزقکم من الطیبات او رزق امداد لدر ک د حلالونه غنیمت لعلکم دې د پاره تشکرون چې شکر وباسه نو جهاد ته پاسه الله به امداد کوي یا ای الذین امنو سرا سلورم قانون د میدان جهاد خیانت به نه کوی په میدان جهاد کی جهاد کی هم خیانت وکړو نو بیا فتح نه راځي خیانت څنګه خیانت داسې چې جهاد کې د کومه ډیوټي والا شوا یا تنظیم کې عہده ملو شو سه ذمہ داری والا شو د دین په کار کې نو هغه ډیوټی کوه په ایماندارۍ کوه هغه کې لم لټ سستی مه کوه بیا د الله فتح د الله امداد او ترقی نه راځي دارنګ میدان جهاد کې مالی غنیمت راغې نو پدې کې ستا حصہ ده او اخر کې تقسیمیږي خاصه نه چې سشیت پټ کی دا خیانت دی بیا د الله فتح نه راځي یا ایو الذین آمنوا ایمان والا ولا تخونوا الله خیانت مکوي الله سره او رسول او پیغمبر سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوي په خپل ذمہ دارو کې امانات وانتم تعلمون تاسو خو پويږئ ولی خیانت سره فتح ودری هغه مشهور حدیث د بنی اسرائیلو چې مالی غنیمت نه د غويي د سر په شان سونه پټه شوې وه نو د اسمان نه اور نه راته غنیمت یې نه سوځاوه کله چې پیغمبر ته شی واپس کنه بیا د اسمان نه اور راغی نو جهاد قبول شو نو فتح په دې ودری والمو پوشن ما مالکم چې بشک تاسو مالونه او اولادکم تاسو اولاد فتنه تون دا امتحان دی نو د مال اولاد د پاره آخرت تبانه کی وان الله بشک الله عند والله سراج العظیم اجر دې ډیر لوی یا ای الذین امنو سرا پینزم قانون د میدان جهاد میدان جهاد د پاره پینزم اصول دی چې د الله یره تقوا دا په میدان جهاد کې که د الله یره نه وا تقوا نه وا نو بیا فتح نه راځي یا ایو الذین امنوا ایمان والو ان تتقوا الله کچرته د الله نه یری ده تقوا می اختیار کړ میدان جنگ کې د ګنا نه ځان بچ کړه خلاف د الله رسول یجل لكم وبغرز الا تاسو له فرقانا فتح او بره او یکفران کوم لري وکي تاسو نه سیئاتکم تاسو مصیبتونه دنیا او یغفر لكم بخنو کی تاسو ته والله والله ذو الفضل العظیم خاوند د فضل ډیر لوی و اذ یمکر بک الذین کفروا و ملت وګوره کافر استا خلاف منصوبه جوړ کړي وا مکه کې خو الله دا غي ناکام کړل څنګه چې دا غي ناکامي د الله اختیارو او استا نجات نو دار مال غنیمت تقسیم هم د الله اختیاري نبی علیہ السلام چې کلا مکه کې و هجرت نمخ کې نو مکی والا منصوبه د د وجلو جوړه کړې و چې د بشید کو خبره وخلاص شي نو مشوره کوله دارو ندوه کې شیطان هم چې پکې راغلی او شامل شوی اوله خبره دا و به تړو جیل کې به واچو شیطان وته قوم به د نخلاص کی بیا وی خدای ملک نه وباسو او چې ملک نه وباسي خو زما کلی ته براش الته به دا شر جوړ کی خنو یې څه چلو کوی وجنو یا دا خبره صحیح ده به وجنو نو بیا دار قبیله ځوانان راغون شي او د شپې د نبی علی السلام کور محاصره کړو الله د شپې شپې نبی علی السلام اوس دیونلی او الله په دې طریقه بچ هغه ته اشاره کوي وایز یمکرو بک الذین کله چې تدبیر کړي او ستا خلاف الذین کسانو کفرو چې کافر ولې یثبتو ک چې تو تړي جیل کې واچي او یقتلوا ک یا تو وجنه او یخرجوا ک یا د کلی نه دی وباسي و یمکرون دی تدبیر کو خو یمکر الله الله تدبیر کو سره خلاصي والله والله خیر خیر الماکرین بهتر دا تدبیر کوونکو نه دی الله تخلاص کړي او ته ته بچ کړي واذا تطلع عليهم آیاتنا کله چې لوستل کیږي په دی باندې زموږ آیاتونه قالو دی وای قد سمعنا مونږ اورېدلې ده لو نشاو که زمو خوښي لقلنا مونږ به وایو مثله هاذا د دې پشان داسې قران خو مونږ هم جوړول شي ان هاذا نه ده الا اساطیر الاولین مگر دا کیسې دړم بنو دي دا خبرې کوي وایس قال اللهم ان کان هاذا هو الحق دا اتم علت مکی والا دا خبره کړه وا سوال کو ویلو کچرته دا پیغمبر په حق او دا دین حقی نو پکار د چې په مونږ باندې الله دا برنا کانی رو ورې کړ کوم دی الله را عذاب نه راکړي الله وی کانی به میرا ولولیو خداغي وجدا یو په مکه کې پیغمبر او مسلمانان موجود دي او دویم په دې مکه کې څه خلک شته چې هغه استغفار وایي نو چې کله دې دوو شینو کې یو شی موجودی نو امنی دا الله عام عذاب ناراضي ورنه الله به در باندې مخ کې نه راوست اس قال اللهم کله چې دوی الله ان کان هذا هو الحق خدا قران او پیغمبر حقی من عندك استاد طرفی پام تر علینا تر وره پنګ باندې حجارتن کانی من السماء د بر اسمان نا او اتنا یا راتلو کوم ته به عذاب راتلو کوم ته به عذاب نلیم په عذاب درناک جواب دوی عذاب ناراضی الله وی عذاب د دی وجه ناراضی چې وما کان الله ان دی الله لی لعذبهم چې دوی لا عذاب ورکی په داسې حال کې وان دفیم چې پیغمبر ته پکې موجوده کم کلی کیته نام عذاب ناراضی وما کان الله ندی الله معذب او عذاب ورکونکي دوی ته وهم یستغفرون په داس حال کې چې دوی استغفار وای یو استغفار کم کلی کې ویل کېږي سخرک موجودي دویم د پیغمبر ذات با برکات یا دای د حق موجود نو هم عذاب نه راځي دا د الله قانون او چې کله تی نبی علیہ السلام ووت او استغفار والا مؤمنان تلاړ د هجرت وکړ نو په مکه بیا عذاب راغی قحط راغی یو حدیث کی راځی امام بخاری تاریخ کبیر کی نقل کړی بخاری نور کتابونه هم دي کړه ادب مفرد دی تاریخ کبیر دی صغیر دی تاریخ کبیر اولنی جلد 32 صفحه کې هغه وای د ابو موسی شری روایت نقل کړي چک اوي چې امنان کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع احدهما وبقي الاخر د نبی علیه السلام زمانه کی دوه امنه وو د عام عذاب د راتلو نه دوه امنه یو د نبی علیه السلام ذات با برکات وو او دویم استغفار چی د ایات کی ذکر شوی دی هغه یو الله اوچت کړ پیغمبر وفات شو خو هغه بل اوس هم موجود دی چی استغفار ویل کیږي مؤمنان په یو کلی وطن کی داعیان د حقی عام عذاب نه راځي وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون وما کان وما لهم سدی دویلا دوی عذاب ناراضی ولی بن ناراضی وما لهم سدی دوی لرا الله يعذبهم الله چې الله بوله سزا نه ور کوي حالانکه قوم يسدون دوی منه کوي خلک ان المسجد الحرام د مسجد حرام نه وما كانوا اولیاء او ندی دوی متوالیان د جمعات حقدار د جمعات ولی ان اولیاء ندی حقدار او متوالیان د جمعات د مسجد حرام الا المتقون مگر متقیان دي ولکن اکثرهم لیکن اکثر بدی کې لا علمون نه پويږي مشرکان دی او ځان متولی ده دغه غنی د جماعت غنی سمانا د جماعت متولی ده حقیقت کې نه دی او چې مسلمانان حج عمره لرازي بندي دا اصل کې نبی علی السلام چې عمره لته نو دی بند کوي نه برازي الله وی د دې کوم اختیار رشي دي تاسو بندي ولی د جماعت متولی خو متقی وي معلومه ده نه دا شو د جماعت متولی او د جماعت مشرت متقی موحد سړي لپاره دا نه چې مشرک بدعتي دی او هغه د جومات متولي دی، ان اولیاء الا المتقون، نه دي متولیان د جوماتونو مګر متقیان، یا ان اولیاء نه دي اولیاء او دوستان د الله الا المتقون مګر متقیان، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر یې نه پوهیږي. ولي چاته وایي؟ چرسي بنګي ته نه وایي چې چرس کی او بنګس کی او ستار رباب غږول کیږي. او جی دا پیر صاحب دی وای نه نه ان اولیاء الا المتقون متقی وای ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر په دې نه پويږي نو لیوانیانو او چرسیانو ته اولیاء وای دا مطلب دی دا مو نه وی دا تفسیر ویلی روح المانی والا وای تفسیر روح المانی دا یاد دلان دی وی والغلبتو جهلت اليوم وینن سبا دون جهالت عام شوه دی نو ماته یو مرګري وی یو ډیر غټ سړی راته یاد وی غار وخرازی او د تناستی وی دی وته کنزل مو کی او هغه خو دې په وکاله ولا روټه ورکی کلا بل ما ته دا ولی وی چې نه دا خلک رسیدلی نه رسیدلی خیر دې کنزل دې راته کوي کو پدینیتی چیرې انسان دې زې خدمت کوم خو خبره ده خدا چې لیونی ته ولی وای رسیدلې لیونی ولی ني ولکن اکثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم دینه ان شاء الله بهم